دوی یعنی سرلارو به داسې بیزاره شوي وو لکه دوی چې نن له موږ نه بیزاره شول همداسې به یې الله عملونه ور وښیي چې پر دوی به افسوسونه وي او له اوره به وتونکي نه وي نن د جمعې مبارکه ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې یوویشتمه نېټه چې د دوه زره او نولسم میلادي کال د اپریل د میاشتې له شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د فراه ولایت په اناردره کې په پرونۍ جګړه کې د دښمن د تلفاتو او نیول شوو مهماتو وروستي جزئیات درته لرو. د غزني ولایت په مرکز کې دیارلس تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د بدخشان ولایت تګاب کې تر دېرش زیات کلي د مزدور دښمن له وجوده پاک شول. د هلمند ولایت په سنګین کې یوه شوبله ویجاړه، پنځه تنه مزدور عسکر ووژل شول. دی کی په بازانو سی دا دی د بازانو کور دا د باتو اوس هم بشپړ خبرونه د الفتح عملیاتو په لړ کې پرون سهار نه نیمې بجې د فراه ولایت د ناردرې ولسوالۍ په بازار کې د همدې ولسوالۍ د امنیه قومندان پر موټریس کاروان پراخ وسلوال برید وشو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر ماسپښین پورې په شدت سره دوام وکړ د برید په پایله کې د قومندان سید احمد په شمول ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د لسو تنو وژل شویو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي دي. په وژل شویو کې د امنیه قومندان زوی چې په خپله هم ډېر وحشي او ظالم و شامل دی او خپله امنیه قومندان د غره پر لوري تښتېدلی چې تر دې مهاله یې په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي. په یاده جګړه کې له دښمن څخه یوه دهشکه، درې ثقیلان اته کلاشنکوپونه، یو راکټ، یو بم افګن او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي او یوه شوبله یې سوځول شوې ده. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان شوي، نور لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې د غټې قرارګاه مخې ته پرون غرمه په اوکم دوولس بجې د مزدورو کمانډوي عسکرو پر ماین شنډونکي ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په یاده سیمه کې مزدور دښمن د ملکي خلکو پر کورونو د هوانونو او دیسي توپونو په مټ بریدونه کړي چې له امله یې ملکي خلکو ته دروند زیان اوښتی دی. د ید ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د ګنج په سیمه کې د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن مزدور صاحب منصب له خپل ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو. له برید وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې را ورسېدل. د غزني ولایت مرکز اړوند منګور سیمه کې د مزدور اردو پر عملیاتي قوه وسله وال برید وشو، چې تر یوې بجې یې دوام درلود. د راپور له مخې دغه برید کې څلور تنه مزدور عسکر قتل، اووه تنه نور یې ژوبل شول. جګړه له سیمې د وارخطا دښمن په تېښتې سره پای ته ورسېده. همدارنګه تېره شپه د روضې په سیمه کې هم مجاهدینو د پوستې په عسکرو د لیزري وسلو په مټ برید وکړ چې په ترڅ کې یې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. د یاد ولایت د اب بند ولسوالۍ اړوند د وت کلي باندې ګډ دښمن چاپه وهلې، دغه وحشت پر مهال ګډ دښمن ولسي وګړي وېرولي او ځورولي، د ګڼو کورونو دروازې په بمونو الوزولې، د حاجي مصطفی په نوم د یو کلیوال کور یې وران کړی، د کلیوالو یوه سراچه موټر او دوه موټر سایکلونه یې سوځولي او د خلکو کورونو ته یې دروند مالي زیان اړولی دی. همداراز د یاد ولایت خوږیاڼیو مفتوحه ولسوالۍ اړوند کډي کلي باندې بمبار شوی چې په ترڅ کې یو شخصي کانتینر تخریب شوی خو چا ته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور دښمن پر ضد تصفیه عملیات پیل شول چې تر یو ساعت وروسته دښمن په ټولیز ډول له سیمې تښتېدلی او تر دېرش زیات کلي د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. دغو بریدونو کې مزدور دښمن ته د اوښتي زیان په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د موبایل خادې په سیمه کې بېګا شپه یولس بجې د مزدور اردو پر شوبله د خښ کرای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. پرون سهار سیمې ته نور عسکر د خپلو وژل شویو عسکرو د جسدونو لېږدولو لپاره راووتل چې د مجاهدینو له لوري ورباندې د دراسکوپونو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د مارجې ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې درې تنه اجیر عسکر ویشتل شوي. یو بل خبر وایي چې بېګا ماخوستن د یادې ولسوالۍ د لوی چهراهي په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته برید شوی چې پکې دوه تنه پولیسو ته مرګي ژوبله اوښتې ده. د یادې ولسوالۍ د قاسم بازار په سیمه کې د ملکي خلکو پر کورونو دښمن چپه ووهله. د چپې په مهال یرغلګرو او ورسره مزدورو کمانډویانو یې د ملکي خلکو کورونه تلاشي کړل او وروسته یې د ملکي خلکو درې موټر وسوځول. دښمن د شپې پر درې بجې بېرته له سیمې نه د چورلکو په مټ تښتېدلی دی. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور اردو د پوستې دوه تنه پیداداران د درسکو په مټ یو په بل پسې وویشتل شول. همداراز د ګرشک ولسوالۍ د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور ادارې د کمانډویانو پر ضربتي ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د چاودنې له امله ټانګ په مکمله توګه تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د یادې ولسوالۍ د نهر سراج د پوهنتون په سیمه کې بېګا ماښام اته نیمې بجې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په پایله کې یو مزدور عسکر وویشتل شو او ژوبل شو همداراز د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د توري شا په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک بېګا ماښام اته نیمې بجې د مزدورو پولیسو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو. یو بل خبر وایي چې د مرکز لښکرګاه اړوند د لومړۍ حوزې د کارتولوکان په سیمه کې مزدور دښمن پر یو تنکي ځوان توریالي د حاجي ابراهیم زوی باندې بېرحمه ډزې وکړې او نوموړی یې ځای پر ځای شهید کړ. انا لله و انا الیه رجعون د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ مرکز باندې برید شوی چې په ترڅ کې د دښمن یو ټانک تخریب او دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول د یاد ولایت له جمنګال ولسوالۍ د شاتو کلي سیمه کې دوه تنه پولیس له مجاهدینو سره یوځای شول یادو پولیسو ویلي چې اوس ورته حقیقتونه پوره څرګند شوي بیا به د دښمن په صف کې دنده نه ترسره کوي او ازاد ژوند ته به دوام ورکوي د یاد ولایت د مرکز ګډېز اړوند د فقیرخاک په قرارګاه د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په ترڅ کې د مزدور اردو دوه تنه عسکر قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز د ځاځیاریوب ولسوالۍ اړوند د خیرمني په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر کتار برید ترسره شو چې په ترڅ کې د دښمن ټانګ او رینجر تخریب دوه تنه مزدور پولیس ژوبل شول. همداراز جاني خېلو ولسوالۍ اړوند رباط سیمه کې د مزدور دښمن پر اکمالاتي ټانکر د ماین چاودنه وشوه چې په ترڅ کې یې ټانکر ویجاړ، یو مزدور عسکر ووژل شو. د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ اړوند د ویس سیمه کې د کجي په نوم د شریرو اربکیانو پر پوسته وسله وال برید وشو چې په ترڅ کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو د شمېر په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خوست ولایت د لچرو ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې سیمه کې د کمپاین د عسکرو په اکمالاتي موټر د ماین چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د دښمن موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره ګوډاګیان مړه او ژوبل شول خو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د کجور بازار په سیمه کې یرغلګرو د خپلو مزدورانو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله د چاپې په مهال ګډ دښمن د بازار د ګڼ شمېر دوکانونو لومړی قلفونه مات کړي او بیا یې قیمتي توکي او نغدي پیسې غلا کړي دي. همداراز دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو یو موټر او اته عرادې موټرسایکلونه ورسوځولي او د تېښتې په مهال یې یو تن سیمه ییز ډاکټر له ځانه سره د بندي په توګه وړی دی. د ید ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د کلاشا میر د توري شا په سیمه کې بېګا ماخوستن نه بجې دوه تنه عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د خورزاني بند په سیمه کې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. همداراز د ید ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د مستکول په سیمه کې د دښمن الوتکو یو تن بزګر باندې بمبار وکړ چې له امله یې نوموړی ځای پر ځای شهید شو. انا لله و انا الیه رجعون دا چې مصدر دښمن ادعا کړې چې د مجاهدینو مهم قومندان عبدالرحمن یې په شهادت رسولی هیڅ حقیقت نه لري. د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته باندې برید وشو چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. تېره شپه دوې بجې اشغالګرو او کرایه شویو غلامانو یې د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخواب کلي کې په ولسي کورونو چاپه ووهله. د دغه وحشت پر مهال ګډ وحشي دښمن د عامو خلکو د کورونو دروازې په بمونو الوځولې، یو کلیوال یې ژوبل کړی او دوه تنه نور یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند نوشهر سیمه کې د حاجي کریم بای په کلي کې د ملکي وګړو په استوګنځایونو بېرحمانه چپه وهل شوې. دغه وحشت پر مهال ګډ وحشي دښمن د ولسي کورونو دروازې ماتې کړي، د تلاشۍ په پلمه یې د خلکو کورونو پلټلو پر مهال ټول قیمتي اجناس لوټ کړي او یو شمېر کلیوال یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ اړوند د بقال سیمه کې له بهر څخه راواردېدونکي درویشت بوجۍ شراب ونیول شول. پېښه د اسلامي امارت شرعي محاکمو ته سپارل شوې ده. د لوګر ولایت پتخواب ولسوالۍ سیمه کې د مزدور رژیم د جاسوسي شبکې په کارمندانو د مجاهدینو له خوا برید وشو چې په مهال یې دوه تنه مزدور عسکر مرګوني ټپیان شول. وروستی خبر دا چې له جوزجان څخه د ترلاسه شوي خبر له مخې پرون سهار اته بجې مجاهدینو د مردیان ولسوالۍ کې په مزدور اربکیانو کمین برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی قتل او وسله یې د مجاهدینو لاس ته ورغله. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. زه طالب یم. ایا تا د اصحاب صفو نوم اورېدلی؟ هغه چې د پیغمبر داسې یاران ول چې هم به د غزا ډګر ته داسې په شوق او تلوسه منډې وهلې لکه د رمې مخې ته چې واړه بچي ورمنډې وهي هغه یاران چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلو او خبرو اوریدلو ته داسې تږي ول چې نور یې هیڅ نه پیژندل زه اوس هم هغه د مینې او وفا صداقت او امانتدارۍ او شهامت پر لاره ګام وهم ها چې په امامه غزا کې مې بېشمېره ککرۍ قربان کړې هغه چې د باطل په وړاندې مې د حق سنګر نیولی و هغه هم زه وم ها چې د ابوجهل سر مو له تنې بېل کړ ها چې بېشمېره مستکبرین مې د فنا سمندر ته ورټېل وهل ها چې د کافرو خلاف مې ډېرې تورې کنډه او نیزې ماتې کړې هم زه وم آیا ما پېژنې زه طالب یم د قدس په سپېڅلي حرم د لیبیا په صحرا او د قفقاز په لوړو څوکو او قرطبي په سردرو کې مې د ازادۍ توغ ورپاوه ستا یاد دی هوکې هغه هم زه وم د سومنات او پانیپت جګړه د ګورګین ماتې د میوند حماسه د سره ښکېلاک د اورمېږ ماتېدل دې له یاده ووتل له صلیب سره ډغره د خدای په مرسته باور او فولادي هوډ مې لا هم نه ګورې زه طالب یم خورې مورې او یتیم بچی ها چې ستاسو اوښکې مې در پاکې کړې هغه زه وم ها چې د ظالم لاس مې ستاسو له ګریوانه وکیښ هغه زه وم ها چې ولسونه مې له بدبختۍ خپلمنځي شخړو او تعصب څخه وژغورل هغه زه وم ځان مې په بارودو لولپه کړ خو ستا عزت استقلالیت او حیا مې وژغورله هغه سترګې چې موږ ته به په بدو کتل په نیزو مې راویستلې هغه ناولي لاسونه چې زموږ حریم ته به په بد نیت راوغځېدل هغه مو له اوږې څخه غوڅ کړل آیا تا وپېژندلم که نه زه طالب یم ځان مې اسیر کړ ځان مې ژوبل کړ او ځان مې شهید کړ د دې لپاره چې تا ته سوکالي هوسایي او عزت در وبخښم زما دردېدلې، کړېدلې او ځورېدلې ولسه! باور در کوم چې ستا په سرنوشت به هېڅکله هم لوبه ونه کړم. نه مې پرون د داسې ناوړې سودا اراده وه، نه نن او نه سبا. ډاډه او شکیبا اوسه چې هم به سنګر ګټم، هم دفتر. نه د غلیم له توري ډار لرم نه یې له چل او فریبه پر خدای مې توکل او تکیه ده او خدای تر ټولو ښه ساتونکی ژغورونکی او مهربان دی زما غیرتي میړنی او پر خدای مین ولسه زه کوم وم او کنه وم نه وم خو چې ته د ازادۍ استقلال او اسلامي نظام مزه وڅکې بس په افغانستان کې د جنګول شویو امریکایي عسکرو یوې ټولنې ملټري ټایمز ته ویلي چې ټرمپ خپله ژمنه باید پوره کړي او ژر تر ژره له افغانستانه امریکایي عسکر راوباسي د یادې شوې ټولنې غړي په دې باور دي چې دوی او کورنیو یې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ډیر کړاو ګاللی او نور باید همدا جنګ ختم شي دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل نه ګټه لري او نه هم د امریکا پر امنیت کوم تاثیر اچوي امریکا په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې ټول پوځي زور سیاسي مانور او پراخ پروپاګند ترسره کړ خو نه یوازې دا چې کومه لاسته راوړنه یې ځینې ترلاسه نه کړه بلکې له لویې نظامي ماتې او سیاسي شرمندګۍ سره هم مخ شوه تاریخ ثابته کړې چې افغانان مظلوم خو زړه ور خلک دي نورو ته د ضرر رسولو اراده نه لري خو که چا ضرر ورسولی بیا یې نو پزه پر مځکه ورسولولې او توبه یې پرې ایستلې ده پرون یې روسان او هغه بل ورځ یې انګریزان په ټیټ سر له یوې نړۍ شرمندګۍ سره له خپل ټاټوبي وشړل که امریکا بیا هم له تیر اتلس کلن شتون یعنی اشغال او تاریخ څخه عبرت وانخلي نو د امپراتوریو په قبرستان یعنی ګران افغانستان کې دې ځان ته د قبر ځای انتخاب کړي. دلته تل تاریخ تکرار شوی. یرغلګر او داخلي تالیڅټي یې له داسې تور برخلیک سره مخامخ شوي چې بیا یې هیڅکله هم سر نه دی هسک کړی. ټرمپ باید د امریکایي ولس او خپلو عسکرو سره ترسره کړې ژمنه پوره کړي. له افغانستانه خپل عسکر ژر تر ژره وباسي. ای وطن ای مأمن شنونده های گرامی السلام علیکم به بخش خبری رادیو صدای شریعت خوش آمدید عباس لبیب هستم امروز جمعه 21 شعبان که برابر است با 26 اپریل نخست به سرخط خبرها توجه نمایید تعداد زیادی از اجیران به شمول یک قماندان در اناردره ولایت فرا کشته و زخمی گردیدند نیروهای دشمن از کیمساری و پوسته های آیخانم ولایت تخار فرار کردند در بازار ولسوالی مذکور هدف حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است این درگیری که تا بعد از ظهر دوام داشته تعداد زیادی از اجیران به شمول قماندان سید احمد کشته و زخمی گردیدهاند که جسد ده تن از آنها در ساحه باقی مانده است و در میان کشته شدگان سر قماندان امنیه ولسوالی مذکور که او هم یک قماندان ظالم و وحشی بوده نیز به قتل رسیده است و شخص قماندان امنیه اجیر به سوی کوهها متواری گردیده و تا اکنون در موردش معلومات به دست نیامده است و در پایان این عملیات از دشمن یک پایه ده سه میل پیکا هشت میل کلاشینکوف یک قبض راکید یک پایه بمبافکن و مقدار زیادی مهمات به دست مجاهدین افتاده و یک اراده موتر زیره دشمن نیز حریق گردیده است و در این نبرد تن از مجاهدین نیز زخمی گردیدهاند در ولایت تخار شب گذشته نیروهای دشمن از ترس حملات مجاهدین امارت اسلامی تیمساری و پسته های آیخانمی ولسوالی دشت قلعه را ترک کرده فرار کردند و ساحه مذکور اکنون از وجود دشمن کاملا تصفیه گردیده و تحت کنترل مجاهدین قرار دارد بر اساس خبر در ولایت بغلان امروز ساعت ده چاشت یک اراده رنجر پلیس اداره مزدور در منطقه سرایخورد ولسوالی ده صلاح شکار منج گردیده است که در نتیجه رنجر کاملا نابود و تمام سرنشنان آن کشته و زخمی گردیدند. همچنان ساعت ده چاشت امروز در مربوطات مرکز ولسوالی بغلان مرکزی بر قوماندان شیخ نعیم اربکی انفجار صورت گرفته که در اثر آن قوماندان متذکره با دو تن محافظش مرگبار جراحت برداشتند. در ولایت هلمند روز گذشته حوالی ساعت پنج عصر دو تن پهرهدار پسته دشمن در منطقه لویمانده ولسوالی نادعلی هدف صلاح درازنوف مجاهدین قرار گرفته کشته و زخمی گردیدند همچنان یک تن عسکر پسته اردوی اجی در منطقه پوهنتون ولسوالی گریشک مورد صلاح لیزری قرار گرفته و زخمی شده است خبر بعد اینکه در ولایت نامبرده شب گذشته حوالی ساعت 10 اشغالگران خارجی و اجیرانشان در منطقه قاسم بازار ولسوالی مارجه دست به عملیات شبانه زدند در این عملیات نیروهای وحشی خانه های مردم را مورد تفتیش و تلاش قرار داده و سه عراده مردم ملکی را حریق نمودند شاهدان عینی میگویند که نیروهای وحشی حوالی ساعت سه شب از ساحه خارج شدند پایان خبرها رادیوی صدای شریعت ترامپ وعده خود را وفا کند یک نهاد عساکر امریکایی که در افغانستان جنگیده ان به ملتری تایمز گفته است که ترامپ باید وعده خود را ایفا نموده هرچی زودتر عساکر امریکایی را از افغانستان بیرون بکند اعضای این نهاد به این باورند که ایشان و خانواده هایشان در اسنای جنگ در افغانستان مشکلات زیادی را متحمل شده و دیگر باید این جنگ پایان یابد نیز آنها گفتند که ابقای عساکر امریکایی در افغانستان فایده ندارد و نه هم تأثیری بر امنیت امریکا دارد امریکا در 18 سال گذشته از تمام نیروی نظامی، مانور سیاسی و پروپاگندهای گسترده خود در افغانستان کار گرفت. اما نه تنها اینکه دستاوردهایی نداشته بلکه با شکست سنگین نظامی و رسوایی سیاسی روبرو شده است. تاریخ ثابت کرده است که افغانها مظلوم اما دلاور هستند. اراده ضرر رسانی به دیگران را ندارند اما اگر کسی ایشان را ضرر رسانده است بر او خط بینی کشیده و توبه داده دیروز روزها و آن روز دیگر انگلیس ها را با سرهای خمیده و یک جهان رسوایی از میهن خود بیرون راندن. اگر امریکا باز هم از حضور 18 ساله خود در افغانستان عبرت نگیرد پس گوری را برای خود در گورستان امپراتوری ها افغانستان عزیز انتخاب بکند اینجا همیشه تاریخ تکرار شده است اشغالگران و کاسلیسان داخلیشان با چنان سرنوشت سیاه در اینجا مواجه شده اند که دیگر نشان آنها پیدا نشده است ترامپ باید وعده خود با مردم و عساکر امریکا را ایفا بکند عساکر خود را هرچی زودتر از افغانستان خارج بکند و جلوی تلفات دیگر عساکر امریکایی را بگیرد فاعتبروا یا اولی الابصار بله آن شخصیتی که جهان به نام ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله می شناسد یقینا الگوی مورال بخش و قابل افتخار مبارزان و مجاهدان امت اسلامی در عصر امروزی بود و است امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله زندگی فقیرانه ای داشت همان گونه که عمر نام داشت حیات و سیرت عمر فاروق رضی الله عنه را دنبال می کرد آن قائد فقید مسلمان ها اهداف والایی داشت که تاریخ فاتحان نامدار اسلام را در ذهن تازه می نمود واقعا جرأت و شهامت او در این عصر کنونی بی نظیر بود. او مردانهوار زیست و مردانهوار رفت. اما رسیدن به اهداف ناتمام او وجیبه ما و شما فرزندان مسلمان این مرز و بوم است. باید با جان و مال خود در پی تحقق آن اهداف مقدس که همانا پایان اشغال کشور اعاده نظام اسلامی در کشور و همدردی و غمخواری های جهان است باشیم ما و شما راه طولانی را پیش رو داریم باید گوش به فرمان بزرگان خود داده راه آن مرد تاریخ را دنبال بکنیم اخلاص، صداقت و پرهیزگاری، ما و شما را در این راستا همکاری می کند و نصرت پروردگار را به سوی ما و شما جلب می کند. باید صادقانه و صمیمانه در سایر عرصه ها زیر لوای سفید امارت اسلامی به مبارزه خود ادامه دهیم و نظام مستقل اسلامی را که ضامن صلح رفاه و خوشحالی مردم رنج دیده ما باشد به ارمغان آوریم. ما باید تا رسیدن به چنین روز میمون مخلصانه سعی بکنیم و ثابت بسازیم که شاگردان راستین عمر سالس رحمه الله هستیم